دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځانګړې شوې د سود مسائلو ته په مخکینۍ خپرونه کې ځینې مسائل د سود په هکله تاسو ټول په نننۍ خپرونه کې هم زه غواړم چې په دې مسئله باندې څه نه څه وضاحت وکړم حضرت انس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي کله چې تاسو یو چا ته قرض ورکه نو هغه چا چې تاسو نه قرض واخیسته هغه که تاسو ته څه هدیه یا تحفه درکوي هغه هم مه قبلوئ او که ستاسو لپاره د سورلي کومه سورلي برابروي هغه باندې تاسې هم مه سورېږئ ځکه چې د دغه قرض په وجې سره که د یوې ذرې برابر هم دنیایي فایده حاصله شي نو په هغه کې امکان د سود شته اما که مخکې د دې نه چې تاسو هغه سړي ته قرض ورکوئ دا ماسو په منځ کې وه تحفه ورکول هدیه ورکول د سورلي البته ورکول بیا په دې کې باک نشته دی لکه چې رسول الله فرمایي اذا اقرض احدکم قرضا فهدا الیه او حمله علی الدابة فلا یرکبه ولا یقبلها الا ان یکون جرا بینه و بینه قبل ذلک رواه ابن ماجه نو د محمد رسول الله صلی الله علیه و د دې حدیث مدعا او پیغام دا دی چې د سود معامله دومره سنګینه او دومره خطرناکه ده چې د دې د ادنا شبهې نه هم ځان ساتل ضروري دي چې انسان ترې نه ځان وساتي هر کله چې یو بنده ته څوک قرض ورکوي نو د هغه د ډېر پوره احتیاط وکړي چې د دې قرض په وجې سره د یوې ذرې برابر هم دوی فایده حاصله نه کړي نن راشئ تاسې وګورئ چې زمونږ حسنه یا زمونږ قرضي معاملې ټولې په سود بنا دي د خلکو د مجبوریت نه او د خلکو د هغه تنګ دستي نه په استفادې سره نن سودي معاملې کیږي چاته که سل روپۍ قرض ورکړی شي میاشت پس هغه ترې نه یو نیم سل غوښتل کیږي که چاته شل زره روپۍ قرض ورکړی شي هغه میاشت پس ترې نه دېرش زره او پنځه ویشت زره غوښتل کیږي دا سودي معاملې دي الله دې په موږ باندې رحم وکړي او دا د دې وجې نه چې د هغه تنګ دستو د هغه غریبانو وینې انسان سکي رسول الله خو دا وایي که تاسو چاته قرض ورکه نو د هغه هدیه او تحفه مه قبلوئ که د سورلي لپاره تاسو ته یو اس موټر بایسکیل موټر سکیل راولي په هغه باندې هم مه سورېږئ ځکه چې د خپل د قرض په مقابل کې د هغه نه څه دنیوي فایده تاسې حاصل نه کړئ چې په دې کې شایبه د سود ده نن خو په ډاګه باندې پیسې ورکړي او د وخت تېرېدلو پس د هغه نه هغه پیسې دو چند او یو نیم چند غواړي الله رب العزت دې دې خلکو ته زموږ سره هدایت وکړي او بل پیغام چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دی هغه دا دی چې چا سره تاسو یوه نیکي کوئ په هغه باندې احسان مندي او منت ګذاري مه کوئ ستاسو مطلوب دی په دې کې صرف د الله رضا وي چې الله زموږ نه راضي شي دا نه چې په هر مجلس کې هغه یاد کړئ هغه سپک کړئ او په هغه باندې د خپل منت او خپل احسان واچوئ د ستاسو نیکي د یو مسلمان رور سره دنیوي مطلب باندې بنا نه وي بلکې ستاسو مطلب او هدف دې صرف د الله رضا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې درې کسانو ته به د آخرت په ورځ الله په نظر د رحمت هم ونه ګوري او الله به هغوی سره خبرې هم ونه کړي او الله به هغوی د ګناهونو نه هم پاک نه کړي او دوی لپاره به دردناک عذاب وي صحابه و کرامو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره واورېدله نو صحابه و کرامو ویلې چې خواب و خسرو من هم یا رسول الله دوی خو ذلیله او رسوال شول یا رسول الله دا څوک دي چې الله به ورسره خبرې هم نه کوي الله به په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري او الله به دوی د ګناهونو نه هم نه پاکوي او دوی دپاره به دردناک عذاب وي من هم یا رسول الله دا څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې یو په دیو کې منان دی منان هغه چا ته ویلی شي چې خپل یو مسلمان ورور سره څه نیکي کوي او په هغه باندې بیا مینتداري کوي په هغه باندې احسان کوي د هر احسان او هر نیکي چې یو مسلمان ورور سره کوي هدف او ستا د مطلب په هغه کې صرف د الله رضا وي دا نه چې په هغه باندې ته مینتداري وکړي نن زکات هغه چاته ورکوي چې سبا د هغه نه کار اخلي صدقات هغه چاته ورکوي چې سبا د هغه نه استفاده کوي دا منت دی دې سړي ته به الله نه ګوري د آخرت په ورځ باندې په نظر د رحمت الله به خبرې هم ورسره نه کوي نو چاته چې ته قرض ورکوې د هغه د تنګ دستي نه استفاده مه کوه حتی رسول الله وایي چې څه هدیه تا ته راوړي هغه مه قبلوه او نن خو دا کار دی چې سل روپۍ درکړي سبا سل روپۍ ورکړي سبا ته یو نیم سل غواړي الله ته ورتګ نه لري الله به ستا نه پوښتنه نه کوي چې دا دې مسین او د فقیر وینه وڅکله دویم کس په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مصبل دی مسبل هغه چا ته ویل کیږي چې د هغه پاینڅې د هغه د پړکیو او د بجلکو نه ښکته وي دې ته مسبل ویل کیږي په ځانګړې توګه په مانځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د مسبل مونځ الله په خپل دربار کې نه قبلوي لا یقبل الله الصلاة المسبل د پاینڅې چې د هغه د پړکیو او بجلکو نه ښکته وي د هغه مونځ الله نه قبلوي ځکه دا د متکبرینو علامه ده او تکبر چې دی دا د الله ردا ده دا د الله خاصه ده د متکبر مونځ الله نه قبلوي د مسبل مونځ الله نه قبلوي او د دې پایله به هم دا وي د متکبر انسان چې کله وفات کیږي د وفات په وخت کې به دې ته د شهادت کلمه نه نصیب کیږي د دنیا نه به بې ایمانه ځي هغه څوک چې یو څوکۍ کې تر یو حده رسېدلی دی هغه غریب و مسکین اصلا پیژني هغه سره خبرې هم نه کوي د هغه کبر و غرور دې حد ته رسېدلی ته الله ته ورتګ لرې کې نه لرې حتی ځینې ورونه زه وینم چې پایڅې د هغو پښو لاندې شړېدلې دي دومره به احساسه هم نه دي چې خپل پایڅې د خپل پړکیو نه پورته کړي او پتلون خو چې واغوندي د خپل د فیشن لپاره چې زما فیشن خرابه نه شي هغه بلکل نه پورته کوي په ځانګړې توګه په مانځه کې نو داسې انسان سره الله خبرې هم نه کوي الله په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري او دیو دپاره به دردناک عذاب هم وي او دریم کس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تجار او هغه دکاندار دی چې په خپل مال باندې د دروغو قسم مال راوړی په خپل دکان ته په لس روپۍ باندې چې کله هغه ته اخیستونکی یا مشتری راشي هغه ته قسم خوري چې دا ماته پنځلس روپۍ تمام شوی په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري او هغه غریب و مسکین چې شي ته اړتیا لري د اخیستلو چې په هر څو روپۍ په هغه باندې خرڅ که دې سره دا انصاف او دا عدالت نشته دی چې آیا دا ګټه ماته حلاله ده او که حرامه ده او که په خپل مال باندې مې قسم وخوړ او که مې ونه خوړ الله څخه به نه ورځي بیا به الله تا ته ګوري نه الله به تا سره خبرې هم نه کوي الله به دې ګناه نه هم نه پاکوي او تا دپاره به دردناک عذاب وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي هغه څوک چې په خپل مال باندې قسم خوري اګر که په خپل قسم کې دا رښتینی هم وي نو دا قسمونه به د دې کاروبار او د دې معاملې لپاره تر یو وخته پورې وده ورکړي کاروبار به سم شي خو وروسته به الله داسې آفت پې راولي داسې به برباد کړي چې دا به پوهیږي هم نه چې کوم ځای نه زه تباه شوم نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو خویندو په هر وخت کې الله ځان سره حاضر وګڼئ په هر وخت کې د الله نه ویریږئ د خپل ژوند د الله له رضا لپاره صرف کړئ د خپل ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا لپاره صرف کړئ د ژوند دنیا ژوند محدود دی تیر به شي بیا به د الله په حضور کې درېږې او الله به ستانه پوښتنه کوي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي همدارنګه په بل حدیث کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي رسول الله په هغه څوک چې د سود معاملې کوي د سود کاروبار کوي اگر که په ظاهره زموږ سترګو کې هغه ډیر ښکاري او تر یو وخته پورې به ډیر وي لکن د هغه عاقبت او د هغه انجام چې دی هغه کمښت دی د هغه عاقبت او د هغه انجام چې دی هغه کمښت دی الله به په دردونو په مصیبتونو کې ګرفتار کړي نن خو دا پرېږده چې د سود معاملو لپاره د دې وطن نه بل وطن ته سفرونه کوي او د سودخور چهرې ته کتل کیږي نه د الله په غضب او د الله په لعنت باندې ګرفتار وي نه قدرمنو اوریدونکو راشئ خپل اولاد دپاره خپل ځان دپاره د رزق حلاله لار ولټوئ د رزق ډېرې پراخې لارې دي هغه څوک چې الله ته متوجه شي د الله نه حلال رزق غواړي او د اند شي الله به د هغو لارو نه دې ته رزق ورکړي چې دی بلکل ګمان نه کوي من حیث لا یحتسب الله په خپل کلام کې ویلي دي نو رسول الله وایي چې ربا او سود و ان کسوره اګر که ډیر دی فان عاقبته تسیر الی قتل د هغه انجام کمښت دی نو که د عاقبت نه مراد اخروي انجام واخیستلی شي دا هم ظاهره خبره ده په دې کې شک نشي کیدلی په دنیا کې هغه چا چې د سود معاملې کړي مال به ډیر زیات وي خو په آخرت کې د هغه انجام کمښت دی دا مال به ټول د دې دپاره وبال او د دې د غاړې عذاب وي په دنیا کې خو ښه مالدار دی په آخرت کې به مفلس د الله په حضور کې به ولا او دا مال نه به اژدهار جوړي د دې په غاړه کې پروت هغه به ورته انا مالک و انا کنزک زه ستا مال او ستا خزانه یم چې په سود دې ګټلی یم او زکات دې نه دی ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي صحابه و کرامو ته آیا تاسو پوهیږئ چې مفلس څوک دی حقیقي مفلس څوک دی رسول الله ته صحابه کرام فرمایي چې مفلس په موږ کې هغه څوک دی چې هغه سره درهم و دینار نه وي رسول الله وایي نه زما د امت مفلس به هغه څوک وي چې په آخرت کې به د الله په حضور کې ودرېږي هغه به په دنیا کې منځونه هم کړي روجې به یې نیولي زکات به یې ورکړی حج به یې کړی صدقات به یې کړی خو د دې تر څنګ به د چا مال په ناحقه باندې خوړلی د دې تر څنګ به چا د چا غیبت کړی وي چا پس کړی وي سود به یې کړی وي او څوک به یې ناحقه ډبولي او چا ته به یې ناحقه شکنځل کړي وي نو الله به هغه ټول راوغواړي د دې انسان نیکیانې به الله واخلي هغو ته به یې ورکړي داسې وخت به راشي چې د دې انسان نیکیانې به ټولې ختم شي خو د خلکو حقوق به پر دې باندې پاتې وي نو الله رب العزت به د هغو بدیانې او د هغو ګناهونه راواخلي دې ته به یې ورکړي دا به مستحق د جهنم وګرځوي او هغه به مستحق هغه خلک به مستحق د جنت شي جنت ته به ولاړ شي نو رسول الله وایي ربا اگر که سود په دنیا کې معامله ډیره زیاته د مالدار به شي خو د هغه انجام کمښت دی د الله په حضور کې به به مفلس ولاړي او د دنیا دا مال به د ستا په غاړه کې وبال او ګي اژدهار به ترې جوړي او درته به وایي تا بچي چې چې انا مالک و انا کنزک ستا هغه مال او خزانه یم چې تا په دنیا کې زه په سود ګټلی یم او زکات دې نه دی ورکړ رب العزت دې په موږ او تاسو باندې ټولو باندې رحم وکړي او الله دې توفیق راکړي چې د خپل ځان لپاره خپل کورنۍ لپاره خصوصا په خپلو بچو دپاره حلال رزق وګټو دا نه چې د هغو نشو نما په حرامو پیسو په حرامو رزق باندې وشي بیا به د هغه اولاد نه ته څه امید ولري رسول الله وایي هغه بدن چې د هغه نه شونمو په حرامو باندې وشي هغه ته جهنم ډیر غوره دی د دې نه چې هغه جنت ته ولاړ شي او په هغه باندې جنت حرام دی او جهنم پې واجب دی او په حرامو پیسو دی چې جامې اغوستي ستا په ځان کې دي تر څو چې هغه ستا په بدن کې دي ستا مونځ د الله په حضور کې نقد الله دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي او که د عاقبت و انجام نه چې کوم رسول الله ویلي دي هغه دنیوي انجام واخیستلی شي دا هم ظاهره خبره ده ځکه هغه انسان چې په دنیا کې د سود په معاملې باندې ډیره دنیا وګټي لاکن بیا به هم الله رب العزت په هغه باندې دنیا کې داسې زوال راولي داسې زوال به الله پرې راولي لکه څنګه زوال چې الله په قارون باندې راوستی دی ډیر داسې واقعات شته چې یو سړی د سود په ذریعه باندې خپل دولت ته وده ورکړي ډیر پیدا کړي او د هغه دولت لکه د قارون دولت جوړ شي نو یا خو به د دې سړي په ژوند کې یا د دې د مرګ نه پس د هغه د اولاد په ژوند کې الله داسې واقعه او داسې حادثه راولي چې د هغه ټول حساب او کتاب او مال به الله تباه کړي تاسو به هم لیدلي وي د دنیا د ګټلو مقصد او هدف څه دی حقیقي راحت عزت او احترام او سودخور انسان به راحت هم نه لري سودخور انسان به عزت هم نه لري سودخور انسان به احترام هم نه لري او سودخور انسان به بلکل د رفاه نه محروم وي هغه په ټولنه کې بې عزته بې احترامه طبقه خلک دي په کومې ټولنه کې یا په کوم کلي کې چې سودخوره انسان وي هغه تاسو ته به معلوم وي چې د ټولو خلکو په سترګه کې هغه سپک ښکاري د خلکو په سترګه کې عزته ښکاري هغه د احترام نه محروم دي نو ځکه رسول الله وایي چې ربا او سود اګر که په دنیا کې و ان کسره اګر که په دنیا کې ډیر مال دی او ډیر زیات مال یې ګټلی خو لاکن د هغه عاقبت کمښت دی ځکه د مال حقیقي مقصد دا دی چې په دنیا کې راحت ژوند وکړي د عزت ژوند وکړي د احترام ژوند وکړي خو سودخور انسان د حقیقي راحت د عزت او د احترام نه بلکل محرومه دی د ټولو خلکو په سترګه کې هغه سپک ښکاري او د الله حضور چې دربار ته ورځي هغه به بېل حساب ده چې الله ورسره څه کوي نو یو سودخور انسان که د سود کاروبار په ذریعه باندې هر څومره دولت پیدا کړي خو د دولت د حقیقي لطف او ثمرې نه به هغه همیشه دپاره محرومه وي ځکه الله وایي یمحق الله الربا و یربي صدقات هغه څوک چې د سود معاملې کوي د سود په معاملې به الله د دې هغه څوک چې صدقات کوي زکات ورکوي د خپل مال نه الله به د هغه مال ته وده ورکړي د هغه مال کې به زیادت راولي نه نو قدرمن اورېدونکو راشي دا د سود معاملې پرېږدئ خپل ځان هم مه تباه کوئ خپل اولاد هم مه تباه کوئ او د خپل ژوند هم مه تباه کوئ او ځان د خلکو په سترګو کې سپک هم مه ګرځوئ تاسې د سودخور چیرې ته وګورئ کتلی شئ ورته د هغه کورنۍ ته وګورئ اولاد به په قسمه قسمه او په ډول ډول مصیبتونو کړاوونو دردونو کې ګرفتار وي الله دې په موږ باندې رحم وکړي همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله فرمایي لا یأتین علی الناس زمان لا يبقى أحد إلى آكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره رواه أحمد وأبو داود ونسائي وابن ماجه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه رسول الله نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل چې داسې زمانه به راشي چې هیڅ څوک به باقي نه وي هیڅ سړی به نه وي مګر سودخور به وي که دی په خپله سود نه خوري مستقیم خو د سود بخارات او د سود ګرد و غبار به په هغه باندې پریوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه مطلب دا دی چې د سود دروازه به دومره عامه او دومره چې هیڅوک به د دې نه محفوظ نه پاتې کیږي د دې وجې نه پکار ده چې هرغه څوک ایمان والا دي تقوا والا خلک دي چې په دې باره کې هغه ډېر ویښ او بیداره اوسي او خپل ځان د دې لعنت نه محفوظ وساتي زموږ زمانه هم دغه زمانه ده که ته د سود نه ځان ساتې او د دې سود لعنت نه ځان بچ ساتې خو چې د خپل کورنۍ دپاره د خوراکي سامان یا د اغوستلو جامې د یو دوکان نه اخلې نو د هغه دکاندار کار کاروبار به یا بالواسطه یا بلا واسطه د سود سره تړلی وي ډېر مشکل دی لکه په یو ځنګل کې سل ونې دي چې په هغه یو کم سلو باندې د هوا وچلیږي او په یوې دې نه چلیږي دا ډېره مشکله خبره ده نن زمانه دا زمانه د الله نه د الله نه د محفوظتیا او د خپل د حفاظت دعا غواړي چې الله دې موږ تې بچو ساتي زموږ کورنۍ دې الله تې بچو ساتي نن ورځ زموږ په ټولنه کې زموږ په وطن کې یو یو بانک د سود افتتاح کیږي یو یو بانک خلاصیږي او دغه مسلمانان دي چې دې بانکونو ته وده ورکوي یا خو سرمایه نه لري فقها دا لیکي که تا سره په کورنۍ کې د پیسو ساتلو امکان وي صرف د ساتنې لپاره چې ته په بانک کې ږدې هغه بانک چې د سود معاملې کوي هغه سره ته په سود کې شریک چې هیڅ هم ترې نه اخلې ځکه ستا پیسې دي چې د هغه سود معاملې ته وده ورکوي او دا خو لا پرېږده چې زمونږ نن مسلمانانې خویندې او مسلمانان په بانکونو کې پیسې ښي او میاشتنۍ ګټې د هغه نه ترلاسه کوي یا دوه میاشتې پس د هغه نه ګټه ترلاسه کوي معلوم نه چې ستا په پیسو باندې هغه څه کاروبار کوي یا زمونږ هغه ځوانان چې د نن په بانکونو کې هغوی دندې لري هغوی سره د سود په کاروبار کې مرسته کوي زمونږ فقهاو دا لیکلي که دې ځوان لپاره بل ځای د دندې امکان وي چې د خپل د معاش ذریعه یې وګرځي دې دپاره کار هلته حرام دی او دا هغه سره په سود کې شریک دی نو زما توصیه هغه ځوانانو ته چې په سودي بانکونو کې دندې لري کار کوي دا ده چې ځان دپاره او د خپل کورنۍ دپاره د حلال رزق لاره ولټوئ په دې هڅه کې اوسئ ځان دپاره بله لاره د رزق پیدا کړئ ته په دې هڅه کې نه یې خوشحاله یې چې په بانک کې ماته ډېره پیسه راکوي د سود معاملو ته وده ورکوم نو هغه سره ته په سود کې شریک یې نن که د ستا معاش او د ستا وظیفه اوچته ده پیسې ډېرې دي خو د هغه عاقبت د رسول الله په وینا باندې کمښت دی په دنیا کې به مفلس په آخرت کې به مفلس وي خیر چې اوس ته دنده لرې هلته د بلې دندې په هڅه کې اوسه کوشش کوه چې د دې لعنتي سود معاملو نه ځان خلاص کړې یا دې سره چې ته په مرسته کې د دې نه ځان خلاص کې حتی د چوکیدار مسله فقهاو ذکر کړې ده چې سودي بانک کې د یو مسلمان چوکیداري هلته نه کوي هلته د مزدوري نه کوي هغه د رسول الله حدیث دی چې په خلکو به داسې وخت راشي چې باقي به نه یي مګر سودخور که مستقیم په خپله سود نه خوري خو د سود بخار او د سود ګرد به په هغه باندې پرېوځي الله دې په موږ باندې رحم وکړي تر حد امکانه پورې ځان بچ ساتئ دا خو لا پرېږده سود دپاره سفر مه کوئ معاملې مه کوئ چا ورکوئ قرض د هغه نه میاشت پس کال پس ډېرې پیسې مه غواړئ که نه د الله په عذاب کې به ته او ستا کورنۍ او الله ټول ګرفتار وي بیا به د چغې وهې او اواز به دې څوک نه اوري په هر وخت کې الله ځان سره معي وګڼئ د الله نه ویرېږئ چې الله رب العزت په موږ او زموږ په کورنۍ او په اولادونو باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي